سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زمونږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د مصیبت علاج. امام ابن قیم جوزی رحمه الله فرمایي. که یو څوک په یو مصیبت کې ښکیل شوی وي او ځان ترې خلاصول غواړي نو ده ته په کار ده چې دغه مصیبت په خپل ذهن کې دومره لوی وانګیري چې راتلونکي ټول مصیبتونه ورته واړه ښکاره شي. که څوک په یو مصیبت کې راښکیل شوی وي، نو غواړي چې د دې مصیبت نه او د دې غم نه ځان خلاص کړي، نو ده ته په کار ده چې دغه مصیبت په خپل ذهن کې دومره لوی وګڼي چې راتلونکي ټول مصیبتونه دې ته واړه ښکاره شي. همداشان دې د دغه مصیبت په بدل کې ترلاسه کېدونکي ثواب ته سوچ وکړي چې الله دا مصیبت دا مشکل او دا کړاو په ما راوستی، خو د دې په بدله کې به الله رب العزت ما ته ثواب او اجر هم راکوي. بل باید پر دې باندې وپوهېږي چې تر دې هم بدتر شته. دا مصیبت چې الله په ما باندې راوستی د دې بدتر مصیبتونه هم شته نو هله به ورته پېښ شوی مصیبت غنیمت ښکاره شي او نو یوازینی د مصیبت د علاج لاره دغه ده چې دا مصیبت ځان ته لوی وګڼي او د مصیبت پایلو ته متوجه شي چې دا مصیبت هسې نه دی الله رب العزت به د دې په بدل کې ما ته اجر و ثواب راکوي ځکه که مصیبتونه نه وای نو چا به د راحت د راتلو تمه نه کوله. که مصیبتونه نه وای، چا به د راحت د راتلو تمه نه کولای. بل باید له ستونزو سره لاس او ګریوان کس پر دې پوه اوسي چې دا ستونزمن حالت به د ده په کور کې هومره پاتې وي لکه یو نااشنا میلمه چې ستاسو کور ته راځي. هغه څوک چې مصیبت سره لاس او ګریوان دی، ستونزو سره لاس او ګریوان دی، هغه دې په دې پوه شي چې دا ستونزمن حالت به د دې په کور کې تر ابده نه وي، بلکه دا به هومره پاتې کېږي لکه یو ناشنا مېلمه چې ستاسو کور ته راځي. ځکه ناشنا مېلمه په خپل کار پسې یا په خپل هدف پسې ګرځي، له چا کره شپې او ورځې نه تېروي. او کله چې بېرته خپل کور او کلي ته ستون شي نو د خپل کوربه ستاینه او غندنه کوي. که ښه مېلمستیا یې ورکړې وي نو په خپلو بنډارونو کې یې ستایي، د هغه صفتونه کوي او که ښه چلن یې ورسره نه وي کړی نو د هغه غندنه کوي. او خلک هم د مېلمه په هکله دا سوچ کوي، هسې نه چې سبا راپسې خبرې وکړي، له دې امله یې ښه قدر کوي، نو مؤمن ته په کار دی چې د ستونزو او په کار ده چې د ستونزو او مصیبتونو همداسې مېلمستیا وکړي، خپل ټول بدني غړي په واک کې ولري، په دې فکر کې هسې نه. چې له ژبې یې کومه تېره پاتې خبره و نه وځي او د مصیبت مېلمه ترې خپه لاړ شي، بلکه بهتره دا ده چې په هغه باندې صبر وکړي، نو دا د مصیبت علاج دی. همدارنګه که موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوو ته د الله رب العزت میناوو ته متوجه شو، تل لپاره هغوی موږ د مصیبت په حالت کې مانځه ته هڅوي چې تاسو مونځ ته مخه کړئ. لکه الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ای مؤمنانو په صبر او لمانځه سره له الله نه مرسته وغواړئ کله چې غمونه او اندېښنې ستا د زړه کور ته مخه کړي نو راولاړ شه اودس وکړه او خپل رب ته سر په سجده شه په دې سره به دې زړه ډاډمن او هره ستونزه به درته وړه ښکاره شي ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایی کله به چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومه ستونزه ورپېښه شوه نو رسول الله به په مانځه ودرېده او بلال ته به دا ویل چې یا بلالو ارحنا بالصلاه هی بلاله موږ ته په لمانځه باندې راحت راکړه پنځه وخته لمونځ د الله له طرف نه په موږ او تاسو باندې دا د الله ستره لورونه ده چې په موږ باندې کړې ده، ځکه په دې سره ګناهونه بښل کیږي، درجې اوچتیږي او د ډیرو بدني او روحاني ناروغیو شفا پکې نغښتې ده چې الله به په دې مانځه باندې تاته شفا درکوي نو څه کله په مصیبت کې راګیر وې. په کړاو کې راګیر وې مصیبتونو راګیر کړی وې نو ودرېږه الله ته په مانځه باندې د خپل ا مصیبت الله سره شریک که د هغه د حل او د هغه د مشکل حل غوښتنه ته د الله نه وکړه هیله ده چې الله به یې درته حل کړي دا نه چې په مصیبت د مصیبت په حالت کې د ستونزو په حالت کې بې صبره شې او په داسې خبرو باندې خوله خلاصه کړې چې تا نه الله ناراضه شي نه الله ته متوجه شه، دا مصیبت ځان ته لوی وګڼه او داسې یې وګڼه چې دا مصیبت د تل لپاره په ما باندې نه وي او د مصیبت پایلو ته متوجه شه چې دا هسې نه دی، الله به په دې باندې ما ته اجر و ثواب راکوي، نو صبر وکړه، زغم وکړه، الله به. نعم البدل او د دې نه ښه شی تا ته درکوي. تاسې هغه چا ته متوجه شئ چې هغه لمونځ نه کوي او جومات ته یې شا کړې وي، په ظاهره به درته خوښ او ژوندی ښکاري، خو د روحانیت له پلوه هغه مړ دی. هغه څوک چې لمونځونه نه کوي، جومات ته یې شا کړې وي، تا ته به دا ژوندی ښکاري، خو د روحانیت له پلوه دا انسان مړ دی، ځکه داسې کسان تل په یو نه یوه اندېښنه کې. قیل وي خو که ته جومات ته لاړ شې الله ته مخه کړې د خپل راز الله سره شریک کړې الله به د ستا ټولې ستونزې حل کړي همدارنګه د مصیبت په حالت کې په دې باندې انسان باید پوه شي چې دا د الله له طرف نه دی یوازینی علاج یې څه شی دی صبر دی که زه او ته صبر ونه کړو نو څه به وکړو آیا تر صبر پرته بله چاره شته نشته بلکل نشته ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوه ورځ ناروغ شه، مریض شو. د طبیب د راغوښتلو په اړه د حضرت ابابکر صدیق نه پوښتنه وشوه چې آیا طبیب او ډاکټر درته راوغواړو؟ حضرت ابابکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمایل چې زه طبیب کتلی یم. خلکو ترې پوښتنه وکړه چې څه یې درته وویل؟ ابابکر صدیق ویل چې طبیب الله وایي، زما چې څه خوښه شي هغه زه کوم. صبر وکړه هو! الله ته صبر وکړه او خپلې غوره پایلې ته انتظار وباسه ځکه چې د صبر میوه خوږه وي. خپل ویښتان مه شکوه، د خپل مخونه مه شکوئ، د خپل جامې او ګریوانونه مه شکوئ، د مصیبت په حالت کې صبر وکړئ او دا وګڼئ چې دا د الله له طرفه دی دا مصیبت او د دې ښې پایلې ته انتظار وباسئ چې هغه جنت دی او اجر او ثواب دی چې الله پرې درکوي. تاسو د علماو کرامو د صحابه و کرامو سیرتونه او کتابونه ولولئ چې د غمونو انبارونه به د هغو په سرو پریوتل خو د حق لپاره به کله لکه د غرونو ثابت ولاړ ول خو د حق لپاره به لکه د غرونو ثابت ولاړ ول یوازې دا نه بلکې د مصیبتونو مقابله یې کوله او حوادثو ته به یې ننګونې ورکولې تر دې چې د غمونو له ترګمو به په راوتو بریمن شول الله به هغوی کامیاب کړل او صابرین تل لپاره کامیابه وي او بل دا چې ځان ته په خپله ته مصیبت مه جوړوه د ټولې نړۍ غمونه په سر مه اخله ځکه څه خلک داسې وي چې په خپله بستره د خوب لپاره غځېدلي وي خو په مغزو کې نړیوالې جګړې اوړي را اوړي د خوب لپاره په خپله بستره باندې پراته وي خو د هغو په مغزو کې نړیوالې جګړې اوړي را اوړي هسې خپله وینه توده کړې وي او په دغه خیالي جنګ کې دوی ته په غنیمت کې ډول ډول اندېښنې او ستونزې په لاس ورځي. ډېر داسې کسان شته چې په پایله کې د معدې زخم، فشار او د شکر په ناروغي اخته شي. له پېښو سره یو ځای درومي، د نرخونو په لوړېدو غوسه یې سر ته خېژي، د باران په نه کېدو یې د شور غږ پورته کېږي، نه، داسې مه کوه، د فریاد غږ مه پورته کوه، یحسبون کل صیحة علیهم. دوی هر زورور آواز الله وایي د ځان په ضد ګڼي. نه د ځان په ضد یې مه ګڼه، له ټولې نړۍ غم په ځان مه اخله. نو داسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې د ځمکې کره دې په سر نه باروي، بلکه په ځمکه دې پرېږدي. ځینې خلک سپنج ته ورته زړونه لري، ځینې خلکو زړونه د سپنج په شان دي. پېښې او حالات په هغو زړونو باندې ډېر زر اثر شیندي او داسې زړونه ډېر زر ښکار کولی شي. دغه ډول زړه نږدې ده چې ګوګل ونړوي او سړی له منځه ویسي نه زړه سخت کا. لاکن حقپاله خلک له دغه ډول پېښو نه عبرت او پند اخلي، ایمان یې لا پسې پیاوړی کېږي، د دې برعکس د بې زړه خلکو هغه وحشت او ویره لا پسې زیاتیږي. دغه ډول بې زړه خلک د دغه ډول وهمونو په پایله کې هره ورځ ځانونه پر پڅه چاړه باندې وژني. نو که ته سپیڅلی ژوند غواړي، د پیښو په وړاندې په اتلولي مبارزه وکړئ، ځان تر پیښو هم پیاوړی کړئ، نو تاسو به بریمن شئ. افسوس د هغه کمزورو خلکو په زړونو چې پېښې او حوادث یې لکه د وچې پاڼې رپوي، ولتجدنهم احرص الناس علی حیات، الله وایي ته به ارومرو دوی له هر چا نه د ژوند حریصان ومومې، خو هوډمن او غیرتمن خلک د الله په مرسته او ژمنه باور لري، لکه چې الله وایي، فانزل السکینة علیهم، الله په هغوی ډاډینه نازله کړه، د حالاتو مبارزه وکړه، په مصیبت باندې صبر وکړه چې الله تاته نعم البدل درکړي. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. بل دا چې د مصیبت په حالت کې د خپل همت مه بایلئ. ډېر خلک داسې وي چې هغو د خپل همت بایللی وي او پر ځای ناست وي. که د دوی نه پوښتنه وشي نو ډېرې وړې خبرې به دوی بې زړه کړي وي. لکه تاسې د مدینې منافقانو ته ځیر شئ. کله چې هغوی جهاد ته وبلل شول، نو هغوی د څومره عادي شي له امله همت وبایله او د جهاد ډګر ته له وتلو پاتې شول، ځکه له دغه منافقانو سره یوازې د خپلې ګېډې غم و، که جهاد ته لاړ شي نو پاخه فصلونه به هم خراب شي، لکه چې الله رب العزت د دغه منافق حال داسې بیان کړی چې کله دوی جنګ ته وبلل شول نو د هغوی پر ژبو داسې بانې او عذرونه واکمني کوله لکه چې هغوی به ویل، لا تنفروا فی الحر په ګرمي کې تاسې مه وځئ. او بل به دا ویل چې اذن لي ولا تفتني، ما ته رخصت راکړه او ما په فتنه کې مه اچوه، او داسې به ویلې چې ان بیوتنا عوره، زموږ کورونه بې سرپرسته تر خطرې لاندې دي، او بل به دا ویلې چې نخشی ان تصیبنا دائره، موږ ویرېږو چې موږ به په کوم غم کې راګیر نه شو، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، او دا به ویلې. چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې ژمنې او وعدې کړې دي هغه له فریب او چل نه پرته نور څه نه دي. څومره لوېدلي او ټیټ احساسات، څومره بې همتي! په رښتیا هم د خېټو پهلوانان، د کورونو او د ماڼیو قهرمانان سترګې نه پورته کوي چې په آسمان کې د فضیلت ستوري وګوري، د هغوی همت او علمي مورال یوازې ښه موټر، ښه ماڼۍ او ښه جامې وي، بل څه نه وي د دې. همدغه د انسانیت تر ټولو لویه ستونزه ده چې تر دې نړۍ پرته بل لوړ هدف نه لري چې د هغه د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ارواپوهان لیکي چې د هر شي لپاره یو وړ حد وټاکه، ځکه الله د کایناتو په نظام کې د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده، لکه چې الله فرمایي، قد جعل الله لکل شیء قدرا، الله رب العزت د هر شي لپاره یوه اندازه ټاکلې ده، نو هرې قضیې او پېښې ته خپل وزن او حجم ورکړه، له تیری او پاتی نه ځان وساته د محمد رسول الله یارانو ته ته وګوره چې د ونې در سوري لاندې چې کله د رسول الله سره د وفاداری بیعت کوه نو د الله خوښي یې ترلاسه کړه کله الله چې په خپل کلام کې وایي خو یو سړي دغه وخت هغه ته خپل اوښ ته هر څه ډیر ارزښتمن ښکاره شه له دې امله له بیعت له دغه ویاړ نه هغه بې برخې شه خپل اوښ پسې لاړه د هر شي لپاره اندازه وټاکه، خوشحالي لپاره هم، غم لپاره هم، خو په مصیبت کې د خپل همت مه بایله، بلکه صبر وکړه چې تا نه الله راضي شي او که ته بې صبري وکړې، د خپل د مصیبت علاج په خپله ونه کړې، الله به دې د دې نه په غټو مصیبتونو کې ګرفتاره کړي. د الله په وېش باندې ته خوښ اوسه، ځنې داسې خلک دي چې کله په هغوی باندې مصیبت راشي نعوذ بالله د هغوی خولې نه دا وځي چې الله یوازې زه لیدلی یم الله زه فقیر پیدا کړی یم الله دا ستونزې په ما راوستې دي نه دا کفري الفاظ پرېږده د الله په حکم باندې راضي اوسه د الله په ویش باندې خوښ اوسه په کار ده چې هر مسل مان د الله په ویش خوښ شي، د الله په ورکړو نعمتونو باندې شکر وباسي، ځکه په قرآن کریم کې هم ځای پر ځای د شکر حکم شوی دی. تاسې د مخکېنیو علماوو د اسلافو سیرتونه وګورئ چې هغوی څومره په سخت حالت کې سوکاله ژوند تیروه. سره له دې چې له هغوی سره دنیوي شتمنۍ نه وه، نه هغوی ښکلې ودانۍ او نه خدمتګاران درلودل، خو بیا هم خوشحاله او ځانونه او هغه څه چې الله دوی ته ورکړي و د دوی د دین د خدمت لپاره وقف کړي ول. خپل ځانونه یې، هغه څه چې الله دوی ته ورکړي ول، هغه یې ټول د دین خدمت لپاره وقف کړي ول. او تاسې به د دوی په مقابل کې داسې خلک هم وینئ چې هر ډول دنیوي نعمت ورسره وي خو د هغوی لپاره د بدمرغي لامل شول ځکه د الله په نعمتونو باندې دوی شکر نه دی ایستلی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین الله وایي نو څه چې زه درکړم هغه واخله او په هغه باندې د الله شکر ادا کړه ځکه چې هغوی د حق منهج او سم فطرت سره تلل ونه کړل او دا د دې دلیل دی یعنې هغه څو چې ډېر نعمتونه دي ورسره خو بیا هم هغوی په بدمرغي کې ګرفتاره دي ځکه چې هغوی د حق منهج او سم فطرت سره تلل ونه کړل او دا د دې دلیل دی چې هر څه په یوه تله نه شي تلل کېدلی وګوره یو سړی دی هغه به نړیوال سند لري ښه علم به یې کړی وي خو د هغه له علم نه به چاته یو ذره خیر هم نه وي رسېدلی او نه به رسېږي په مقابل کې به یې ځینې داسې خلک وي چې له محدودې پوهې سره به یې د خیر او ګټې چینې روانې کړې وي نو که نیکمرغي غواړې په هماغه صورت خوښ او راضي اوسه چې الله تاته درکړې ده دغه راز په هغه واک او ځواک خوښ او راضي اوسه چې الله تاته در بخښلی دی د هغه نه اوچت مه غواړه عطا بن رباح رحمه الله په خپله زمانه کې یو ستر عالم و خو نوموړی یو آزاد شوی غلام و چې توره چهره یې درلودله، په بدن شل او په سر پک و، په مقابل کې یې احنف بن قیس د عربو حلیم سړی و، وچ کړس بدن یې درلوده، په ملا باندې نری و، لنډې پوندې او وړه کوپړې یې درلودله، اعمش د خپلې زمانې لوی حدیث پوه و، چې دی هم له ازاد شوو غلامانو څخه یو غلام و، بیوزله او فقیر، په سترګو ضعیفه او تل به یې شلیدلې جامې په تن وې. بلکه تر دوی له مخه پیغمبران علیهم الصلات وسلام ډېر یې د مېږو او د اوزو شپانه ول، داود آهنګر و، زکریا علیه السلام نجار و، ادریس علیه السلام خیاط و، دا په داسې حال کې چې د بشریت تر ټولو غوره وګړي همدوی ول، په هر صورت د الله په مهواهبو، د الله په وکړو باندې خوښ اوسه، دا چې نه مال لرې او نه جمال دا د الله وېش دی، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا. الله وایي چې د دوی د دنیاوي ژوندانه تیرولو وسایل خو موږ د دوی په منځ کې ویشلي دي نو د الله په ورکړه باندې راضي اوسه، تل لپاره په نعمتونو شکر وباسه او د مصیبت په حالت کې صبر کوه، ځکه په ژوند کې انسان له هر ډول حالاتو سره مخ کیږي، کله غم وي، کله خوشحالي وي، نو که څه ورځې ته غمجن اوسې، یا دې چا حق تر پښو لاندې کړ او یا دې دربا یا تا باندې تیری وکړ، نو ته د دغه ستونزو په بدل کې د جنت نعمتونه را په زړه کړه. که داسې دې وکړل نو ټولې اندېښنې به دې ختمې شي او له ډېر لوی تاوان نه به خلاص شي. هوښیار او عقلمند انسان هغه څوک دی چې د آخرت لپاره کار کوي، ځکه چې هماغه همېشنی کور دی او تر ټولو ناپوه هغه څوک دی چې په دې فاني نړۍ پسې نښتی وي او همداسې خلک د مصیبت په مهال ډېر اندېښمن او په خپلو کړو پښیمانه ښکاري ځکه دوی سپکه او بې ارزښته نړۍ په پام کې نیولې او هغه همیشنی کور یې هیر کړی دی نو له دې امله د داسې کسانو غوښتنه دا وي چې په دې دنیوي ژوند کې دې مونږ له هیڅ ډول داسې ستونزو سره مخ نه شو چې مونږ یې نه خوښوو. که دوی د جهالت او وحشت دغه توره او چټله پرده له سترګو پورته کړي نو حقایق به ورته په ډاګه شي او د همیشوالي په کور یعنې جنت کې به خپلې ماڼۍ، حورې او غلمان په جوته توګه اوګوري. آیا موږ په دې اړه کله اوږد فکر کړی چې په جنت کې استوګن خلک نه مرګ لري، نه اندېښنه لري، نه لوړې لري، نه ژورې لري، نه زړښت لري او نه فنا لري؟ هغوی به په داسې کوټو کې استوګن وي چې ظاهر به یې له باطن څخه ښکاري او باطن به یې له ظاهره څخه ښکاري. هلته داسې څه شته چې نه سترګو لیدلي، نه د هغه په اړه غوږونو څه اورېدلي او نه د کوم انسان په خواطرو کې راغلي، په زړه کې راغلي. داسې ونو لاندې به ناست وي چې یو سپور سړی په یو اس باندې د هغو سوري لاندې سل کاله مزل کوي خو بیا وې هم هغه سوری نه شي لنډولی. یوه خیمه یې شپېته میله اوږدوالی لري، ویالې یې پر اوبو، په شیدو، په شاتو او په شرابو تر و تازه او ډکې بهیږي، ماڼۍ یې ښکلې او تختونه یې اوچت دي، لنډه دا چې د ارمانونو او هیلو د پوره کیدو ځای جنت دی او په جنت کې هر څه شته. چې کله تا ته درد رسېږي، کله تا ته مصیبت رسېږي، نو د جنت نعمتونه را په زړه کړه چې د خپل مصیبت علاج په خپله وکړې، انتقام مه اخله. نو کله چې د یو انسان تګ او مسیر د دغه ستر او نه فنا کېدونکي کور لور ته وي، نو د دې نړۍ غمونه بیا انسانان انسان ته بیخي سپک او واړه ښکاره کېږي. نو څه ښه دی دغه د آخرت کور الله وایی نو الله دې موږ ته په مصیبتونو باندې صبر راکړي الله رب العزت دې د هغه ښه اجرونه موږ او تاسې ته راکړي چې الله رب العزت موږ او تاسو نه په دنیا کې او په آخرت کې راضي شي نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ ننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم